بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اورېدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د مخکینیو خپرونو پای دی په مخکینیو خپرونو باندې موږ په دې باندې وغږېدلو هغه څوک یا هغه انسان چې د هغه په زړه کې ایمان پروت وي د هغه نجات یقیني دی یو ورځ نه یو ورځ به الله رب العزت جنت ته داخلوي او که عقیده صحیح نه وه په هغه کې ایمان نه و په زړه کې ایمان نه و پروت د هغه که عقیده کفري او شرکي عقیده وه نو دا شرکي به عقیده به د هغه د همیشه تباهي او بربادي لامل او سبب جوړیږي خو زه غواړم دلته ځینې نوسورتانو او مسلمانانو د یو غلط فهمي ازاله وکړم زموږ مسلمانان او مسلمانان یو نه یو ورځ به ضرور نجات د هغو وشي او په دې فکر او په دې اندیشه کې دي چې الله رب العزت به موږ په خپل فضل او کرم سره معاف کړي او که د ګناهونو سزا هم موږ ته راورسېده بیا هم یو څو ورځې د جهنم سزا میلاوېدو نه به پس موږ ته نجات میلاو شي او موږ به جنت ته لاړ شو او په دې غلط فهمي کې پراته دي بیا پرله پسې ګناهونه کوي د توفیق توفیق دوی ته نه کیږي نو بس دا خیال یې په زړه کې پروت دی چې کله خو به جنت ته داخلیږو په دې فکر کې دي د ګناهونو په وجه دلته په دنیا کې هم مزې کوو بیا د لږ شان سزا خوړو نه پاس د آخرت مزې به موږ ته هم نصیب شي دا د هغو غلط فهمي ده خو دا ډېر غلط فکر دی دا ډېر غلط اندیشه ده ځکه تاسو وګورئ چې د دنیا اور او یا درجې د هغه حرارت د جهنم د اور نه کم دی موږ نشو کولی چې دوه ثانیو درې ثانیو دپاره د خپل ګوته په اور کې ونیسو آیا هغه د جهنم اور چې او یا درجې د هغه حرارت د دنیا د اور نه ډیر دی او الله قهر و غضب هلته هم دی ته هلته به څنګه الله ته جواب وایې او د هغه اور مقاومت به ته څنګه وکړې بس په دې غلط فهمي کې خلک پراته دي چې شیطان ډیر مسل مانان د توبې نه محرومه کړي دي په دې سلسله کې قدرمنو اوریدونکو دوه خبرو ته که متوجه شئ اوله خبره دا ده چې الله رب العزت ته موږ ډیر شکر ګزارو د الله شکر وباسو چې موږ د مسلمانانو په کور کې پیدا کړو او الله رب العزت موږ ته د ایمان او اسلام دعوت را نصیب که خو د دې خبرې څه ضمانت نشو کولای چې دا د ایمان او د اسلام دولت الله موږ ته راکړی او دا به تر آخره پورې موږ ځان سره وړو د دې ضمانت نشو کولی دا ضمانت چا سره نشته چې نن مسلمان دی نو سبا به هم مسلمان وي او تر مرګ پورې به مسلمان وي نفس او شیطان خو د ایمان او د اسلام غله دي هغوی هر وخت په دې کوشش کې لګیا دي چې کوم وخت به دا غافل شي چې د دې نه د دې ایمان او د دې اسلام موږ واخلي او دا معلومات هم نه کېږي چې زموږ خاتمه به څنګه وي چې زموږ خاتمه به په ایمان وي او که نه وي او په دې غلط فهمي کې موږ غورځېدلي یو چې یو ورځ نه یو ورځ به الله موږ ته نجات راکوي خو د خپل د خاتمې او د پای نه خبر نه یو چې آیا زموږ پای به په ایمان وي او که به نه وي زه غواړم چې ستاسو په خدمت کې د دې سلسلې یو څو عبرتناکه واقعې درته ذکر کړم چې تاسو ته معلومات وشي چې ایمان وړل په آخر وخت کې څومره مشکل کار دی امام احمد حنبل رحمه الله تعالی علیه تاسو پیژنئ ډېر جلیل القدر عالم امام پیشوا په فقه کې د هغه د وفات وخت نو د وفات په وخت کې په امام صاحب مبارک باندې بېهوشي راتله د امام صاحب ټول شاګردان ورسره ناست ول بس د امام صاحب مبارک د ژبې نه به دا کلمه راوتله دا جمله اوس نه اوس اوس نه اوس کله چې امام احمد حنبل په هوش کې راغی نو ورسره ناستو شاګردانو د امام صاحب نه پوښتنه وکړه چې کله به په تاسو باندې بېهوشي راتله تاسو دا جمله لوستله چې اوس نه اوس د دې څه مطلب دی موږ خو په دې باندې پوه نه شو نو امام احمد حنبل رحمه الله ویل کله به چې ما باندې د بېهوشي دوره راغله نو شیطان به زما مخې ته دغه حالت کې راغی په سر باندې به خاورې او چه اچولې او د افسوس نه به لاسونه په سر باندې موږل او دا به ویل چې احمده های افسوس ته زما د جال نه بچ روان یې یعنې ته مې ګمراه کولی ونه شوې امام احمد حنبل وفرمایل چې کله شیطان دا وایي نو زه هغه ته جواب ورکوم چې اوس نه اوس یعنې توسه د ستا د جال نه زه خلاص نه یم تر څو چې زما په بدن کې سا موجوده ده روح موجود دی زه ستا د جال نه محفوظ نشم پاتې کیدی کله چې زما روح ووځي او ایمان سلامت د ځان سره یوسم بیا به زه ستا د جال د واقعي نه محفوظ پاتې شم خو تر څو چې زما په بدن کې د ژوند سلګۍ باقي وي زه ستا د خطرې نه محفوظ نشم پاتې کیدلی قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو وروڼو خویندو تاسې خپله فکر وکړئ سوچ وکړئ هر کله چې دومره لوی عالم امام پیشوا د الله عابد چې د هغه ټول ژوند د قرآن او حدیث په خدمت کې تیر شوی هر کله چې هغه د هغه دا حال دی نو زمونږ او ستاسو حال به په آخره کې څه نه راشي دا غلط فهمي د ذهنه لرې کوي د اوله نه د الله رب العزت د احکامو د اوامرو پابند شئ او دا دعا کوئ چې یا الله زمونږ آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث دویمه واقعه حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله هغه به په خپل درس کې د یو ترکي عالم واقعه بیانوله چې یو ترکي ډیر لوی عالم او ډیر محدث و چې د هغه د حدیثو درس ته به په زرګونو طالبان ناست ول کله ناکله به هغه ترکي عالم د خپل په درس په دوران کې بې اختیاره دا جمله ویله چې شپونکی کامیاب شو شپونکی کامیاب شو آخر یوه ورځ طالبانو د هغه شاګردانو د هغه نه پوښتنه وکړه چې د دې جملې څه مطلب دی چې شپونکی کامیاب شو او شپونکی کامیاب شو هغه ترکی محدث او عالم د دې جملې پس منظر داسې بیان کړ چې یو ځلي د سفر په دوران کې زما شپه په ځنګل کې راغله هلته یو شپونکی هم و چې د هغه سره د هغه څاروي هم ول دواړو شپه یو ځای تېره کړه دا د خدایي شان و چې هغه شپه د لیلة القدر شپه وه د قدر شپه وه او د الله رب العزت انوارات محسوسېدل ما او هغه شپونکي دواړو مشوره وکړه چې د قدر شپه معلومیږي څه خاص دعا نن د الله نه وغواړو چې الله زموږ دعا قبوله کړي نو شپونکي د رب نه دا دعا وغوښتله چې ای زما پروردګاره زما خاتمه په ایمان باندې تمامه کړې زما خاتمه په ایمان وکړې د دنیا نه مې بې ایمانه بونځې او ترکي عالم ویلې ما دا دعا وغوښتله چې الله زما د درس حلقه لا هم زیاته کړې چې ما ته طالبان ډېر زیات زیات د حدیثو د ویلو دپاره د دنیا د هر ګوټ نه راشي نو شپونکي زما په وړاندې کلمه ویلو سره د دنیا نه لاړو او وفات شو او زما د یعنې د دواړو دعا قبوله شوه هم زما دعا قبوله شوه هم د شپونکي شپونکي چې کله دا کلمه ویلې نو د دنیا نه لاړ الله یې آخره خاتمه په ایمان تمامه کړه او زما دعا هم قبوله ده چې تاسو وینئ چې د هر طرف نه ماته قافلې د طالبانو د احادیثو را روانې دي خو اوس ماته د خپل ایمان خطره لګېدلې ده معلومات مې نه کېږي چې زما د ایمان به څه جوړېږي او زما خاتمه به په ایمان باندې وشي او که ونه شي نو په دې وجه چې کله ما ته هغه د قدر شپې قصه را یادیږي نو بې اختیاره زما د خولې نه دا کلمه وځي چې شپونکی کامیاب شو چې هغه خپل ایمان بچ کړو د ځان سره یې وړو زما نه د هغه دعا غوره او بهتره وه نو قدرمنو اورېدونکو تاسو خپله اندازه او فکر وکړئ چې داسې محدث داسې عالم چې د هغه د ورځې او شپې مشغولتیا د محمد رسول الله احادیث لوستل د رسول الله د احادیثو لیکل د رسول الله د احادیثو مطالعه کول ول چې هر کله هغه ته په ایمان باندې د خاتمې خطره وي چې هغه ته معلومات نه کېږي چې خاتمه به مې په ایمان باندې وشي او که نه نو زمونږ او ستاسو به څه حال وي الله دې په مونږ باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې زمونږ آخره خاتمه په نور ایمان باندې تمامه کړي همدارنګه درېیمه واقعه د عبدالقادر جیلاني نوم سره ټول آشنا یاستئ چې ډېر لوی متصوف د الله عالم ولی هغه د ژوند په آخري دور کې د منظرې دپاره ځنګل طرف ته لاړو نو ناڅاپه یوه رڼا ښکاره شوه هغه رڼا فورا د آسمان غاړې راګیر کړې هر طرف ته تیته شوه د هغې رڼا نه دا آواز راغی چې عبدالقادره زه ستا رب خبرې کوم ای عبدالقادره تا د دین دپاره ډېر لوی مشقتونه او محنتونه برداشت کړي دي ډېرې مجاهدې دې وکړې اوس د نن نه پس ما تا ته منځونه روجې معاف کړې دي د دین ټول احکامات مې ستا نه اوچت کړل ستا چې څنګه زړه غواړي د محمد رسول الله نه زیات دین دپاره محنت چا کړی او د هغه نه زیات د دین دپاره تکلیفونه چا پورته کړي دي هر کله چې هغه ته هم الله تر آخره پورې منځونه او روژې معاف نه کړې نو زه څوک یم چې الله ما ته منځونه او روژې معاف کړل شیطان فورا چال بدل کړ دوباره یې آواز ورکړو چې ای عبدالقادره نن ستا علم ته بچ کړي ګڼې ستا نه مخکې او یا داسې پیران چې ځان ته به پیران ویلي وه چې هغوی په آخر عمر کې دغه شان ما ګمراه کړي ول خو ستا علم ته زما نه بچ کړي که چیرې ته عالم نه وای نو ته به هم ګمراه شوی وای عبدالقادر جیلاني فورا وویل لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظیم ای ظالمه دا ستا دویمه حمله ده زه خپل علم بچ نه کړم یعنې زه خپل علم نه یم بچ کړی بلکې خپل الله زه ستا د وسوسې او د ستا د دوکې نه ساتلی یم که چیرې د الله توفیق راته نه وای میلاو شوی نو زه به هم په هغه ګمراه کیدونکو کې شامل وم چې تا ګمراه کړي دي ډېر داسې پیران دي اوس یې موږ وینو چې پیداتو خرافاتو شرکیاتو کې ګیر دي او آخر شیطان د دنیا نه بې ایمانه بوځي نو قدرمنو اورېدونکو دا دي د شیطان چلونه او دوکې معلومات نشته چې څومره په آخر کې په دې دوکو سره مردود جوړ کړي او د دنیا نه بې ایمانه بولي او د رب د درګاه نه یې شړلي او محرمه کړي دي الله رب العزت دې په خپل فضل سره زموږ او ستاسو حفاظت وکړي او آخره خاتمه دې زموږ الله ښه کړي نو قدرمنو اورېدونکو دا غلط فهمي د ذهن نه لرې کړئ چې په دنیا کې به ګناه کوو په آخرت کې به الله مونږ جنت ته بیایي چې په دنیا کې ګناه کوې معلومات نشته چې آخره خاتمه به ستا څنګه وي چې الله رب العزت به تا بخي که دې نه بخي ایمان به تا ته شیطان پرېږدي که دې نه پرېږدي نو په دنیا کې تر خپل وسه پورې د الله د اوامرو او د محمد رسول الله د لارښوونو مطابق عمل کوه او دا دعا کوه چې الله په خپل فضل سره موږ معاف کړه او آخره خاتمه زموږ په ایمان کړه او د شیطان د وسوسو او د شیطان د هغه دوکونه چې مسلمان په آخر کې بې ایمانه د دنیا نه بیایي موږ محفوظ وساته څلورمه واقعه د امام فخرالدین رازی ده د امام فخرالدین رازی نوم سره د هغه فقاهت سره او د هغه علم سره علما آشنا دي ډیر لوی فلسفي عالم دی چې تقریبا تفسیر کبیر په څو جلدونو کې په متعددو جلدونو کې په شل دېرش جلدونو کې هغه د قرآن تفسیر لیکلی دی نو د امام رازی رحمت الله علیه د زنکدن وخت شروع شو د وفات حالت یې نو شیطان هغه ته راغی امام رازي ته یې ویلې چې امام صاحب تاسو عالم آخرت طرف ته روان یئ رب سره ملاقات دپاره روان یئ نو تاسې ووایئ چې د دنیا نه څه څیز خپل ځان سره وړئ چې هغه هلته ستاسو په کار راشي امام رازي وفرمایل چې دا کلمه ورو چې لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید کلمه ځان سره وړم او الله رب العزت د دې کلمې ویونکي دپاره د مغفرت وعده فرمایلې ده شیطان ویلې ته د توحید قایل یې آیا تا سره د الله په وحدانیت باندې څه دلیل هم شته د امام رازی ټول ژوند د عقایدو په موضوع باندې بحثونو کولو کې تیر شوی و د هغه سره د دلایلو څه کمی و د شیطان په جواب کې هغه د الله تعالی په وحدانیت باندې یو دلیل بیان کړ شیطان چې کله دلیل واورید نو ویړه چې ستا په دې دلیل باندې خو فلانی اعتراض او اشکال واردیږي لهذا ستا دلیل مات شو نو امام رازی دویم دلیل بیان کو تقریبا امام رازی یو د پاسه سل دلایل د الله په وحدانیت باندې بیان کړل خو امام رازی به چې کم دلیل د الله په وحدانیت باندې بیانوه شیطان به په هغه باندې اعتراض کوه نو اوس د امام حالت د خطرې حالت و چې عقلي دلیلونه خو هغه ټول ختم شول خدای مه کړه چې په آخر کې ایمان ګډوډ نه شي د ټول عمر ګټه به ضایع شي خو الله رب العزت په امام فخر الدین رازي باندې رحم وکړ د هغه استاز د هغه شیخ شیخ نجم الدین کبري رحمه الله چې ډیر اوچت عالم و او بزرګ او ولی و ګویا چې امام رازي ته هغه محسوس شو چې شیخ ورته ووایي چې وایه چې زه الله تعالی بغیر د څه دلیل نه یو منم الله منم یو دی خو بغیر د دلیل نه منم نو شیطان بې جوابه شه په دغه حالت کې امام رازي رحمه الله وفات شو نو الله رب العزت دې په موږ باندې فضل وکړي چې موږ به الله په څه امتحان کې راپرېوځو دا وچت علما اولیاء الکرام محدثین د رب په داسې امتحانونو کې راغلي زموږ به څه حال وي نو په دنیا کې نیک عملونه کوئ خپله خپل کورنۍ د الله دین طرف ته وهڅوئ د خپل ماشومان د اوسنه دین سره آشنا کړئ د خپل زنانه دین سره آشنا کړئ د رسول الله سیرت هغو ته ولولئ د الله کلام هغو ته ولولئ دا واقعات هغو ته ولولئ او په خپل ټولو دعاګانو کې دا دعا کوي چې یا الله زموږ آخره خاتمه خرابه نه کړي د دنیا نم ته بې ایمانه بونځې دنیا اصلا نم په ایمان سره بوځې دا غلط فهمي د ذهن نه لرې کړه چې نن په دنیا کې بد کوه او په آخرت کې به جنت ته ځې دا معلومات نشته چې دنیا نه به ته په ایمان سره ځې او که به نه ځې همدارنګه حافظ غلام محمد رحمه الله ډېر جلیل القدر عالم تېر شوی چې د قادیانانو په مقابله کې هغه ډېره سخته مبارزه کړې ده او مدینې منورې ته لاړه دېرش کاله په مسجد نبوي کې د قرآن کریم درس وکړه او ملته وفات شو او په جنت الوقع کې دفن شو چې هلته زرګا په زرګونو صحابه کرام او د محمد رسول الله ازواج مطهرات هم دفن دي د هغه زوم مولانا عبدالرحمن هغه لیکي هغه لیکي چې حافظ غلام محمد صاحب په حرم کې د روجې په میاشت کې دننه ناست و هغه وایي چې مولانا غلام محمد صاحب ما ته دا نصیحت وکړ چې ای زویه دلته ډیر داسې متبرک مقامات دي چې هلته دعا قبلیږي نه رد کیږي په بیت الله کې چې کله په تا بیت الله باندې د الله په کور باندې د ستا ړومبي ځل باندې نظر پرې وځي سترګې دې لګیږي نو کومه دعا چې ته وغواړي الله هغه نه رد کوي د میزاب رحمت په مقام باندې چې کومه دعا وغواړي هغه الله نه رد کوي قبلوي یې د زمزم د اوبو په څکلو په وخت کې چې کومه دعا وغواړي الله هغه قبلوي نه رد کوي نو قاري عبدالرحمن وایي چې ما ته غلام محمد رحمه الله دا ویلي په دې ټولو ځایونو باندې نورو دعاګانې پرېږده صرف د ایمان باندې د خاتمې دعا وغواړه چې الله زما خاتمه په ایمان باندې وکړي او دا ډیر لوی دولت دی دا خیال مه کوه چې زه د دین خدمت کوم دا ټول خدمت به د هغه وخت په کار راشي هر کله چې خاتمه په ایمان باندې وشي او که خاتمه په ایمان نه وي دا ټول به عباس او ضایع شي او په آخر کې دا واقعه هم واوروله چې دلته د حرم شریف یو معزن و چې هغه څلوېښت کاله په کعبه کې بیت الله کې اذان ورکوه د الله اکبر آوازونه یې پورته کول خو کله چې د هغوی آخري وخت راغی نو قرآن یې راوغوښتلو خپل مخې ته یې کیښوده په غوسه کې ویلې چې زه دا نه منم زه دا نه منم هغه په دې حال کې وفات شو استغفر الله نعوذ بالله من شرور انفسنا دنیا نه بې ایمانه ده زما قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو وروڼو خویندو ډېر د ویرې مقام دی په ژړا ژړا د الله نه په خیر سره د خاتمې او په ایمان باندې د خاتمې دعاګانې وغواړئ دا ډېر لوی دولت دی د ټول عمر محنت به دې په دې سره کامیاب شي او که خاتمه خرابه وه نو ټول محنت به دې ضایع شي نو مسلمان دې په دې غلط فهمي کې نه مبتلا کېږي چې زه مسلمان یم د مسلمانانو په کور کې پیدا شوی یم کلیمه مې ویلې ده مونځ کوم روژه نیسم بس اوس ما ته د جنت ټکټ راکول کېږي نو په هر وخت کې ویریږئ په سلګو سلګو وجاړئ او په ایمان باندې د خاتمې اسباب اختیاروئ او د خاتمې خرابولو چې کوم اسباب دي د هغې نه ځان وساتئ نو قدرمنو اورېدونکو دا یو څو واقعات وو چې ما تاسو ته د عبرت دپاره بیان کړل ډیر اهم او خاص واقعات پاتې شوي انشاءالله هغه به په بلې خپرونه کې زه تاسو ته وړاندې کړم نو الله رب العزت دې زموږ او ستاسو آخره خاتمه په نور د ایمان سره تمامه کړي الله دې موږ او تاسو د دنیا نه په ایمان سره بوزي د بې ایماني نه دې الله موږ وساتي او زموږ عقیده دې سالمه او صالحه هغه عقیده دې وګرځوي چې پکې د الله د وحدانیت عقیده د محمد رسول الله د حقانیت او د رسالت عقیده پرته وي نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل وكم أغمى